بسم الله الرحمن الرحيم باب ارتباط الاعمال بالهيئات النفسانيه دولسم باب ثم بحث اول کی شاه صاحب ذکر کوي په انسان کې نفس کې یو ملکات دي هيئات او ملکات دي او دویم د انسان نه اعمال صادریږي لکه څنګه چې انسان روح او بدن چې دی ظاهر کې یو ښکاری او حقیقت کې بدل دي انسان یو کارو کی نو بس روح هم کړه دی او بدن هم کړه دی ظاهر کې دواړه یو سیس کاری دا انسان د قیو سیس کاری روح او بدن جدا جدا نخکاری خو حقیقت کې دا بدل دی بدن ځان لسیز دی او روح ځان لسیز دی دغه شانتي په انسان کې یو هيئات نفسانیه دي یو داغې نه صادریدون کی اعمال دي نو دا په ظاهر کې یو شیخ کاری یو سړی دی هغه کاتب دی او خوشنویس دی خوشنویس دی او کاتب دی نا چې قلم راوالی داغه د غیدن نه ملکی پته ولګي چې د کې د لیکلو سمره طاقت ته هغه خسته لیکل کول شي او په مونږ او تاسو فرق نشو کولای مونږ وایو دا ملکه او دا عمل دا خط لیکل دا یو شی دی ظاهر کې مونږ ته یو شان ښکاری یو شی ښکاری حالانکه دا یو شی نه دی ملکه ځان لسیزو او هغه عمل چې ونو دا ځان لسیزو نو شاسب ذکر کوي چې د انسان د اعمالو د ملکی سره او د هيئات نفسانیو سره ربط دی دا رضی عنوان مطلبو مقصد الباب تمهید الباب دار دی مقصد دی عنوان مختصر غونته تمهید د باب انسان چې سکارونه کوي دا په د کې یو انا دی نو دا غ انا د وجه نه کارونه کوي یعنی انا مطلب دا دی چې دا ویل شي چې دا کار زه کول شم او کوم یې د په دې خپل کارونو کې دا کارونه د بل اراده او بل اختیار کوي داغي ان د وجنه د اراده هم کوي او داغي ان د وجنه د اختیار هم دی نو داغي داغي نه تعبیر په نفس سره هم کیږي نفس سره او ځنې تعبیر داغي نه په خدای سره کوي خودي یعنی خپل ځان خودی کو کر پہچان اقبال ډیر دغه توجه کوي نو دا خودی چې دا د انسان انا چې دی نو دا اصل سیز دی د انسان په اعمال باندې د باعث کېدلو په اعمال باندې په کارونو باندې چې کمندونو د باعث کېدلو اراده دی لري اختیار دی لري د انسان یو طرف ته کا د انسان په مقابله کې نور حیوانات واخله نور حیوانات هغه اراده نشي کولای یو کار بل اختیار هغه فعل او ترک نشي کولای نه فعل کولای شي او نه ترک کولای شي بل اختیار نشي کولای که بس اتفاقی وشي یو خو غونته کې کار وي د زناور نه باغو موشي پیټه وو موړي خو هغه ته دا پته نه لګي چې دا ما ولې وړو او زه به دې وړلو کې خود مختار یم بس د پاسه پکې دی وړي لته مور کی خلق لا خرلته مور کی ولکذب بل اراده نه وی داغه مزاج دغه دی د انسان خودی دادا چې انسان کار کوي بل اختیار او بل اراده چې د کم انسان نه دا شی ووتو او د د غیر په حکم باندې کینی پاسی او چلیږي د دنه انسانیت چې کم دنو هغه د دنه زایل شو چې بالکل دی چې کم دنو د خپل فائدې او د نقصان سوچ نه کوي خود ځان نه زمونږ یو کاکا زی دی نو غپی غونته کې دی زمونږ د پلار یو ترو هغه به د یو مشر زی او نو داغه به ډیر منلو یعنی خپل خبرې به ډیره کمی کولې او داغه مشر زی به منل نو زمونږه کاکا زی به وی دغه دی وی داجی وی داجی خو ریپورت ته اوس دا خبره اس ظاهري کې دغه د خدا ډېر ویداجی خو ریبورت دی ویداجی کې خپل څه شي نشته خو چې پلان کې لاله په کې سګدي حق کوي دا ریبورت چینیانو انسان جوړ کړی دی د دې بجلی څه دی انسان دی د سوچ ولور کې نشه لاس ولړقې نو د غلاس لقېږي چې خپل لقې د غسړ لقېږي خپل لقېږي او چې خلو ولا خوځین دا خلو خوځيږي چې څه کار باندې ولګي نو حق کار څه کوي کوي بس سوچ خبره ده او چې څه کیسټ په کې خو جوړ کو ویلو والا کیسټ په کې خو جوړ سکی لګي خبره کې بس خیر علی ملدا سی بولاړي او ملما ته بس تش سوی خیر علی ویلکم ویلکم ویلکم بدقه بوي کنه او چې په څه کار یو لګو چې ته بس او چتور او چتور یو لګو وسه کار سکی کای دقه بس مخ پر ټچ کې او بس پاغه شي کوي لګ هاري بوټي ځنې انسانان چین داري بوټانی دې پوهیږي کنه هغه خپل نه پکې سوچي نه فکری نه اراده وی نه اختیاري دغه انسان خپل خودي ختم کړي ده نو انسان چې دا کارونه کوي دا د خدای د وجه نه کوي تاسو دا اقبال چې کم دنو مطالعه کوي نو اقبال داغه رموز به خودي او اسرار خودي داغه دوه کتابونه دي نو بس چې سپې ویل غواړي نو حق به بیا څه کوي وای بیا بس تا تابع وی لکه نو مین سیز او مقصدی سیز په انسان کې دا خودی ده چې دې چې کم دنو دا کارونه کوي نو د خدای د وجه نه کوي دا مې وته اردو کې وته مې وای عربی کې وته انا وای او ځان پیجندل وته څه کوي وای دا یو خبره شو تمهید کې دویمه خبره دا ده انسان اعمال کوي اعمال کوي نو مخکې نه مونږ وی چې د اراده وی او د سوي اختیاري نو چې په اراده او په اختیار باندې یو کار کوي د دې کار دارا اوت په دې اراده او په دې اختیار د دې نفس نه راووتو د کې یو قوتو پټ یو قوتو په دې نفس کې چې هغه د ارادي او د سشي د اختیارو په هغه قوت نه د اعمال سشو صادر شو دا بوا دغه چې کمندنو باعثو دا پټ قوت په دې نفس کې دا باعثو په دې عمل باندې صحیح شو نو د اعمال وکړو اوس بل خبره چې دې کله دا عمل کوي نو چې کله په دې عمل کې تکرار راشي راشي تکرار راشي نو د دې عمل اثر واپس نفس ته لاړ شي دک عمل په دې نفس کې ملکه شي په دې نفس کې شي ملکه شي تاسو ویل دي کیفیت نفسانی شي نو دا یو په مرتبه د حال کې وي او دویم په مرتبه د ملکی کې وي چې کله بندا لیکل کوي څه کوي لیکل نو چې ډومبي لیکل زکی ډومبي لیکل زکی ډومبي لیکل چې د زکی نو یو صفه په مشکل سره په 2 غنټه کې په غنټه کې سکی ولي کی نو دا لیکل چې دي دا په دې نفس کې راسخ شوی نه دي لکه ټیک ته د نفس نه راووتل د نفس د ارادې او د اختیار نه شو راووتل خو په دې نفس کې واپس لا راسخ شوی ندي بیا چې دی لیکل کوي کوي نو یو په دې لیکلو کې دی تیز شي دویم چې دی نو دا لیکل د خوشخطه شي مزیداروم شي دا واپس د نفس تلاړ شي نو د نفس کې دا ملکه چې دا نو دا سو ګرځي راسخ وګرځي سو ګرځي راسخه کلک وګرځي چې کله دا کلک وګرځي نو دا دغه ته چې کمونو خلق ویل کیږي څه ویل کیږي خلق دک عمل اوس خلق شي از شي شي خلق اوس د دنه واپس بیا دوباره د عمل کوو د نفس نه خو په اراده سره بیا چې کمونو دوباره دا نفس باعث شي بیا دا عمل کوي چې بیا دا عمل کوي نو دته په دې کې څه مشکل نه وي په دې کې دته څه مشکل نه وي اوس دې چې کمونو دا عمل چې دی نو اول د نفس نه راووتو بیا دا عمل چې دی نو دا د هغه کیفیت دننی هغه اندرونی چې کم داخلي کم کیفیتو نو دا غي شرح او تشریح وګرځیدا اوس طالب له چې کم نو درې طالبان کې نه وا یو لپانه ورکا بل لپانه ورکا بل لپانه ورکا املا وای یو شانته املا وایا یو بیلی کی بل بیلی کی بل بیلی کی یو به یو کرخه په 15 منټه کې لیکي بل به یو کرخه په یو منټ کې لیکي بل به یو کرخه په 10 سکند کې لیکي او دومره خسته وی لیکي چې سوای اوس اق یو خبره ده ولی التا کیفیت چې کمندونو راسخ شوه دی په یو ځای کې په بل ځای کې کیفیت څه نه دی شوه راسخ شوه نه دی نو چې کله راسخ شو نو بیا دا غینه افعال په اسانه باندې وزي او اقد د د اعمال چې دی نو دا د کیفیت سوي شرح وي ها کیفیت سری شرح وی په دی باندې شاسه بحث کی چې د اعمال او د کیفیتو ربط دی د شاسه د کیفیتو نه تعبیر په هيئات باندې کی عام طور ملکات ته تعبیر کیږي تاسو وايي ملکه کیفیت راسخه ده په نفس کې کیفیت راسخه ده په نفس کې او اسمت الله منصف جلا خصاتی هغه به چې ور سره ویل نو ور سره به دا خبره کوله چې پیدا کیږي پس د کثرت اشتغال نه په مسایلو د یو فن کې دا د کیفیت د راسخ کولو طریقه دا ده چې یو فن کې زیات چې کمدنو اشتغالو کې نو په خپل اوس ډومبه طالب جانی هغه ته ضربه ضربه سکا یاد کا هغه به ضربه ضربه یاد کی چې بیا ورته وای ختمه د سسی غدا نو سوچ پکې چې ختمه څه شي ده لکه ختمه څه بلا ده داغه دومره فکر ډایرکټ نه رسیږي دا ختمه او ضربه یو بر سره سکی برابر کی خو لکه چې لږ وخت تیر شي یو شل پنځه سی خو تاسو نه وکا او وایړه ورا وایړه وا بس بیا ورته ډایرک وای ضربتون د سسی غدا ډایرک په درته وای بیا اول ورته ته وای چې ته په اخر کې راشین دا علامه ده او دا شی راشي دا علامه ده اول به څه جوړای خو چې بیا کله چې کمندونو اشتغال وکړو نو بس ډایرک بیا به سوچ چې کمندونو په خوب کې بم لګی چې دا پلان کیسي غره دا پلان کیسي غره دا ولې اشتغال څه شو راغه هغه وا غپی توروي چې یو ځل تلخیص وای ملکه نه پیدا کیږي دریم ځل تلخیص وای ملکه نه پیدا کیږي دریم ځل وای گزاره کې سالورم ځل ملکه پیدا کیږي کله نو چې مسائلو کې اشتغال راشي نو دقه شانتي په خپل ځان سره تجربه وکي چې کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې سلوي خرز یو سړی د تکبیر اوله سره سو کی منځو کی نو دته چې کمندنو دو انعام چې کمندنو ملاویږي یو د دوزخ نه د بری کیدو دویم د نفاق نه د چا د بری کیدو د دې دا مطلب دی چې سلوي خرج بسو کی منځو کی بیا بډړه ولګي نو هم د منافقت نه بری شوي او چې کمندونو د دوزخ نه بری شي بس بیا خیر او خلاص خبره ختم شو نه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خی چې په سلوي خرزي با په یو عمل باندې پابندۍ سره کوشش وشي نو دا خلق وګرځي سو ګرځي خلق وګرځي نو بیا دې پریګدي نه بس بیا د تاسو شي آسان شي دا دوه خبرې شوې درېمه خبره تمهید کې دا ده چې د ځلې انسان نه انا نه دی دا ډیر ویخ وی او ځلې انسان نه انا چې دی نو دا او دوی لګو دا خودی نه دا انا نو دا د ځنې انسان ویخ وی مطلب دا دی چې لوک غونته کې خواري وسره وشي نو ډایرک هغه انا بیدار شي ملکه پکې ډایرک شي پیدا شي زر پکې ملکه شي پیدا شي ټول انسانان په یو مرتبه نه دي اختلاف السنتکم والوانکم رفع بعضکم بعض درجات به بعض درجات الله تعالی درجه سکړي دي او چې سکړي دي ليبلوکم فيما اتاکم امتحان لا ځنه چې کم دنو د اوچته درجه والدي ځنه خکته درجه والدي د ټولو انسانانو خودي چې دا دا یو شانتي نه ده نو ځنه په لک سبانه چې کم دنو بیداریږي او ځنه وخت کوي غواړي ش... احکام شرعیه چې دي احکام شرعیه دا د ټولو د پاره یو شانتی دي د ټولو د پاره څه دي یو شانتی دي ځنې سړی چې کمندونو کزر دغه کیږي نو دا نه دا چې ګینی بس داغه او روحانیت کې یو سیز راغې هغه بس بیا چوټی شو پته چې ستاره روحانیت یو درجه ته شو ورسېدو اوس چې کمندونو ستا تاجت نشته دی نه ځنې چې کمندونو یو شانتی او ځنې بل شانتی او الله تعالی چې کمندونو د ټول د پاره یو شانتی احکامات را لګلې دي نو هغه احکام شرعیه چې دي نو دا چې کله یو سړی د دې دغه کوي عملی کوي او په دې باندې مشک کوي نو د دې اثر چې کمندونو روح ترسي او بیا واپس د اعمالو ته سکیږي راځي واپس چا ترازی اعمالو ته خلق تعریف چې دی نو هغه تاسو ویل د په نور انوار کې چې ملکتون یصدر عنه الافعال بسهوله چې دا داسې یو ملکه ده چې د دین افعال ډیر په اسانه باندې سکیږي صادریږي نو دا احکام شرعیه چې دي نو دا خلق کول پکار دي خلق کول مطلب دا دی چې سړی د چې کمندونو بیا پاغه باندې عمل کول څه شي آسان شي نو دا په مشک باندې کیږي دوباره بار بار څه باندې مشک باندې خال شیخ صاحب مدذل له العالی فرمای چې زمونږ په مشرانو کې شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی داسو چې عمل بالسنه دا غو مزاج ګرځیدلو عمل به سنت د هغه طبيعت ګرځیدل نو هغه ته پاغي کې څه تکلیف نو څه تکلیف پاغي کې نو لکه بس داسې بلیګیاو چې لکه خپل عام عادت کې ولي هغه مهنت کړو خواري یې کړی و دا هغه مهنت او خواري سلای دا و چې بس خوځیده بنو بس عمل به سنت و عمل به سنت نو د دې چې کمندونو اهتمام شاسب په دې باب کې یو ذکر کوي ملکات چې لکه په دې انسان کې په دې خدای کې چې کمندنو یو کیفیت شته چې هغه دي ملکات دویم شاه صاحب دا ذکر کوي چې د دې ملکاتو او د دې اعمالو یو بل سره چې کمندنو شته ارتباط شته دي شته دي ارتباط شته دریم شاه صاحب دا ذکر کوي چې دغه هيئت نفسانی او دغه ملکه دا سمره بهترین و نو دومره به عمل سوي بهترین او جزا به چې کمونو بهترین وي جزا تړلې په دقه ملکه نفسانیه پورې ده دغه هيئت نفسانیه پورې لکه مونږ وایو انما الاعمال بالنیات دا سوی ان الله لا ينظر الى صورکم ولا الى مالكم ولكن ينظر الى نياتكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوا منكم نو دا چې کم دنو په دغه هيئت نفسانی باندې خدمت چې کم مهنت پکار دی نو په دغه روح باندې او هيئت نفسانی باندې څه دی پکار دی نو هغه باندې شاسب دا درې سلور خبرې شاسب اهم چې کم دنو په دې باب کې ذکر کړي نو بابو